رابه د پوری لاتا ته شک دی ټول دا یو ډله صفه دا قائد کې متشککین ورته شک په شک رابه د پوری د دې هغه شرح صدر نه وسو نه حسن ځوان راغلی به هر حال یو مختصره خبره لا راوړم حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د نفس نفیس څومره تکالیف برداشت حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د حضرت فاطمه زهرا کور ته راغلی حضرت فاطمه زهرا ډیره وږې وه د ډیرې لوږې په حالت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم پوښتنه وکړه ولې ته یا رسول الله درې ورځې کېږي زموږ په کور کې ډوډۍ پخ سوې هم نه نسته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته بچي امام حسن امام حسین و یا رسول الله د ډېر لوږې نه پراته دي کښېنستا یې نسته نسی کښېنسته رسول الله سلام د پته نه وته د سرای پر دروازه باندې پیغمبر علی صلوات و سلام چې کله ولاړی مخامخ یو يهودي دی څالري دا اوشان کوي دا اوشان ته وبرا کاږي ساروان او مزدوري اوشان پر راګرځي رسول الله سلام يهودي توایي چې زستا د څاسه د اوشان د لپاره وبرا وکاږم څو څو ورو مزدوري راکړي څو خورمای ورته یې څولاغه په دروغ درو خورما وباندې پیغمبر علی السلام چې یو څولاغه راوکشه درې خورماوې وګټلې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه درې خورماوې وخوړې خپل ډېر وژل بیا یې څولاغه راوکشه او شانه ته اوبه راچي بیا یې اتمه څولاغه چې راله د الله رب العزت امتحان دی تناوش سولاغه په لاس تا کې الس الس يهودي ته ډیر خشم ورغلی چې اوشان وږي پاتې شو او دلته څو لاغه پڅا چې ولوي دا غټیږي دي رالی په ډیر جوش او خشم باندې پیغمبر علی السلام پر دا مخ باندې په چاپه لا فور حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې په چاپه لا باندې وایي پیغمبر علی السلام ورته خشم مکوه قاری زما خیر دی زی بیرته یو تدبیر جوړوم څولاغه را کاږم پیغمبر علی السلام ورشو وسو څولاغه راوښ یهودي ته وایي چې نور ته پوسوي او ګدي پوسوي بس ما ته اته څولغې مې راکښلې دي څلېر ویشت خورماوې مې ګټلې دي هغه راک څلېر ویشت خورماوې راواخیستې رسول الله سلام را روان شو هغه ساروان چې اوښان یې ټول وګورې یاد ساتي موږ تاسو خو دینداره طبقه علما ځان ته وایو مفتیان ځان ته وایو محدثین ځان ته وایو ښه خلک ځان ته وایو مدرسې مې جوړې کړې دي چې د دین خدمت کوو هغه ورته رالی و هغه یهودي ته وایي وایي تا دا سړی پېژندو چې تا په چا په لاښه ووهي هغه ورته یې نه مې پېژنده ستاینه دې پیژندلې وایه وای دا هغه د اخر زمانه پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم يهودي خو تورات ویلی او یو دم یې په بدن باندې په سر باندې چکر راغلی سره وزر خېری وای دا حضرت رسول الله وای هو په ژړا سو هغه ساروان و چوفان ته د اوشان وای وای دا لازم ما سپرې ک ما څوک فوهلې دي دا لاس ما سپرې ک ما څوک په وهل د خدای په خاطر باندې پر تاسو باندې نور دښمنی ولرېده د دې سپېڅلو شهیدانو دښمنی مې شروع کړه د دې فدایانو او استشهادیانو پسې بد وایاست پر تاسو باندې د بل چا دښمني ودرېده د ملا عمر دښمني مې شروع کړه رحمه الله رحمتا واسعه د دې پر ځای چې په امریکایي پسې بد ووایه ته په یو اتل قهرمان د خپلې زمانې ولي په هغه پسې بد وایه ستا به هم په حشرګاه کې پیشي وي د الله سره د الله په حضور کې چې الله به بیا څه در سره کړي دملا عمر به هم امیر المؤمنین به هم پیسیږي ته به هم پیسیږي چې تایید عمرسته کې د نس وکولای بد دی ولي ویل هغه لاس ساروان نه پرې کوي خپل یې په چاکو باندې لاس پرې کوي وی غورځوي لاس یې پرې کړی دی نور هم په وینو باندې ځان ولړي چې کله رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه الزهرا کره ناشتي لاس یې راخستې دي پر دروازه ودرې دي و یا رسول الله اجازه ده پیغمبر علی السلام چې ویني ولې دي کیفیت یې ولې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم راولاړ سو ولې دا څه پیښ نه وای دا لاس څنګه لاس دي چې تی وهلې ما دا لاس پرې کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای د خدای بنده ولې دې پرې کاوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ماته ایمان وشه هغه يهودي صحابي سو ویلا نبی علیه السلام ورته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړې مسلمان سو رسول الله صلی الله ورته وایي وای دا لاس راکه لاس یې داسې سره ونیوي پیغمبر علی السلام لاس مبارک پر تیر کړي وای بسم الله الرحمن الرحیم دا یو جز دی د قران کریم هغه لاس روغ رمې سو هغه صحابي وای ما نه سره پیژندو چې کم لاس ما پرې کړی و داسې جز دا هغه کتاب دی چې پیغمبر علی السلام یو حصہ پر پرې کړی لاس ویلې ده الله جوړ کړی دی دا د رسول الله معجزه و دا هغه امارت په ګوره کپ څه ولګې د لاس خدای نه کرده بیا به دنیا خو به ذلیل کی دنیا به می خوار شي آخرت به می هم بیا خراب وي زه دغه لوی اختر کې اوس دویمه ورځ وه د یو شهید کور ته ورغلم هغه شهید چې د شهادت نه بعد یې سر هم په بلا کې په پوري وګوري یاد ساتي اشرګا ته بیا سره راځو نو هغه دومره خوشاله شو مور یې رااله پلار یې رااله کښېنسته ورونه یې رااله د دې سپین سرې مور و بغل ته یو کښنی کښېنستی بلکس نه راغی مخ ته کښېنستې ما پوښتنه ځنې وکړه ښه یې پېژنده و ما ورته وویل اجاڼۍ دا دې څه دي ویل دا د فلاني شهید بچان دي بیا راته وایي عجیب پېښه سو زموږ کره د اختر په دوهمه ورځ باندې ما ورته ویل څنګه پېښه سو ول دا چې موږ اخترۍ الال کړي دغه د اختر غوښې مې د همسایګانو کره څه څه ور استولې نو بیا دی رالی ورته تاسو د مسکینانو کره لېږئ زما پلار خو هم مسکین دی هغه کره هم ته راکړي غوښې زه وړم زما د پلار برخه راکړي هغه مور یې وایي د دې شهید چې د دې ماشوم انا ده وایي ما د پلاستیک په تیلې کې لږ غوښې ورته واچولې چې ته وده دی څه په کوي دا څلور کلن پنځه کلن ماشوم غوښې واخلې د ادرې پر طرف باندې روان شو د دې شهید مور وای ما تعقیباوی زم د شاده خوا پسې روانه وم چې د قبر سر ته ودرېدې ورته یې ګوله لا ګوله لا راکښېنه ستا برخه مې راوړه مړو تاسو په داسې چا پسې هم چې داسې یتیمان پاتې دي داسې ګوري مندې پاتې دي داسې قربانۍ ورکې د دې پر ځای چې د دې یتیم حوصله افزایي موږ کړې وای د دې یتیم په سر باندې مې لاس تېر کړی وای د دې یتیم همکاري مې کړې وای کومک بیا یې ځوروې وای پلانی ملا ویل ولدا شهیدان نه دي یتیمان دا وای ته دا هغه پتمن پلار ته چې پر ځان یې قرباني کی وهغه ته شهید هم نه وای الله په ستاسو سره کوم حساب کوي الله بدر سره څه کوي ساتنه وجدان دی دغه د غیرت دی دغه سار وسیله ده د اسلام سره معلومه ده چې تاسو مفاد پرست یاست تاسو قوم پرست یاست تاسو وطن پرست یاست تاسو اسلام پروش خلک یاست تاسو کې د اسلام هیڅ کومک به هم نشته که در سره وای د دې امارت تایید به دې کولی